ان الله كان عليا كبيرا سوره النساء په بیان د اصلاح د معاشره کې وا چې مسلمانانو د کورنۍ ژوند او د کلیوالای ژوند دا دی دا الله رب العزت په خوخه باندې وي او دا الله رب العزت د قانون مطابق دی وي دا غیر بارے شپارس مسئلے ذکر کولی چې دا غیر په جاری کولو کې حاکم ته حاجت نوي بغیر د بادشاہ نه هغه هر یو سړی په کور جاری کول شي او په ځان لاګو کول شي داغه مسائلو کې ډېرې مسلې چې وي هغه زنانو متعلق وي د کمزوري مخلوق د دیو جنای دی صورت ته صورت النساء فاغه مسلو کې دیار لس مسلې مخکې بیان شوې او سوار لسمه مسله ذکر کړي سوار لسم قانون چې دا کور ځان له یو مملکت ته او دا یو بادشاہي دا حکومت ته نو د دې اختیارات هغه به سړی سره وي اختیارمن د کور چې دی نو هغه به سړی وي خاون چې دی نو هغه به د کور مشر وي او د دې مشرت نه تعبیر په قوام باندې وکړو دا نوی چې الرجال حکماء یا ملوک علی النساء چې سړیګری بادشاہان دي او حاکمان دي په زنانو باندې بلکې د دې نه تعبیر وکړو په قوام سره د قوام معنی دا خیال ساتون کی نگرانی کون کی سړی با د کور د خزه او د ماشومانو دا غي به خیال ساتي او دا غي نگرانی وکړي لکه څنګه چې دا یو نگرانی ده چې خرچه چې دا نو دا په خاونده د شرع مطابق خوراک سکاک د سړی د وس مطابق خوراک سکاک جامه او پیزار دا د خاون حق دی دا بخاون کوي دا شانتی قوام مطلب داون دی چې د اخلاق او نگرانی وی کوي د عمل نگرانی به کوي د خزه هم او د اولاد هم د منځ او د اودس خیال به ساتي د دینی مسائل او خیال به ساتي زنانه ته د یو مسلې ضرورت شي نو هغه تاسو د خپل خاون نه کوي نو خاوندان خو اکثر امیانی نو د خاون باندې دا فرض جوړیږي چې هغه د دې لپاره د عالم نه تپوسو کی کاغه باندې پیسې لګي نږدې علاقه کې عالم نه وي نو دا د سړی ذمہ داری ده چې هغه به عالم پسې زی که ټیکټ په هغه پسې لګي نو ټیکټ په لګي او د خاون نه با خا د خاون به چې کمندونو خزل د هغه مسلې معلومات کوي دارنګي اخلاقی نگرانی د اعمالو نگرانی د اخلاقو نگرانی دا ټول چې کم دنو دا د سړی ذمہ داری ده نو قوام دا د ټول ټکو ته اشاره وا خبره و منل کیږي نو د سړی و منل کیږي او زنانه ما ته داغي شوي هغه له ترغیب شو چې خاون استاد خي خبره کوي ستا نگرانی کوي تا ته د منځ وي د تلاوت وي ستا د اخلاق او نگرانی کوي د خلې نگرانی د لکې د اخلاق او د جامع او د پیزار نگرانی کوي نو تبه چې کمندنو د هغه معنی هغه درته وایي چې چا کرمزان او تبه نزي هغه درته چې کمندونو وای پلان کوي طریقې سره مکه نه او پاسان او هغه طریقې سره باندې کینی او پاسي هغه درته وای چې مبارکه کوي نو ډېرې پیسې باندې خرچ کوي نه بوړي پیسې بس نه بوړي هغه درته چې کمندونو وای چې تبا داسې طریقې سره کار کوي اخلاق خلب داسې استعمالای نو بیا ذمہ داری د خدي چې هغه و چې کمدنو خلب په صحیح طریقه باندې استعمالای نو قوام کې ټول خبرو ته اشاره شوه نو دا نگرانی دا د سړو سره ده اوس خو د تعلیم یافته شوي نو سړی چې کمونو نو کران شو او خود چې کمونو هغه شوي نگران شوي هغه سړو ته وای پاسه کنه د لمزله دا نمزله نه پاتې سړو ته وای په دار سړو خپل کار نه پیژندل کنه ګینینو چې سړی سم ویني د ته وسنګ خزوي چې پاسه د لمزله اور ته کله استاد پسیزي چم کې زنانه وي زمونږه سړې بالکل بوج نه کوي په خدای به استاد کې صدام کولا یا ول چولی کا چې دې چې کمندونو لکسب شي او جو ټول رستی وي ته پروتي مونږ ته وای چې دا مکوا دا مکوا ازنانه لګي خې شوې دیندار شوې او سړی دا شان لانچ په کلای پاتې شو چې سړی لانچ په کلای شو نو خود خود زور اور شوې نو نو دا یو ذمہ داری و خودلا او اخله پخله چنن بس پخو دا چې کمدنو د سړی کار دی وای چې دا مې راوړل دا پاخه کا دا مې راوړل دا پاخه کا اور ته وای زه چې زو بازار تا دواړه راشي بازار تا یو سره سړی سره ټوکرای دا چې کمدنو ورته شاته رواني او خزوی دا واخلا دا واخلا اندازې کې واچو او د پرس نه پیسې راوالیو ورکی د لکه د نوکرانو په شان شاته را رواني او ټوکرای یې چې کمنې نیولې شرمېدلې او یا چې په خپل چې کمنې لینک روډ تا دغه ته بوزي او ته یې زو دلته کې واخلا مال بڑنو پکای چې ته دا سره وړه دا سره وړه دا تا تا غوندي قبل چاته غوندي خو چې زماره سره دا خوخي دي بس دا کباغون دی نور غوندل د سر نشته دی دا کومه مسله ده نو دا قران کریم آداب کوي قوامون قوامون علی النساء دا چې د کور مسله شو نو د کلی چرمن چې دی نو دام خزه نشي کېدلې چرمن خزه نشي کېدلې د ذلې مشرا چې کمندونو اخزه نشي کېدلې او د ملک مشرا دام خزنی شي کېدلې نو جج کم ځای شو لکه نیمی ججانه چې کم نو اسی خزي نو جج د کم ځای نه شو او دارنګي د ملک حاکم کم ځای شو جمهوریت کې دا قران کریم نه سری خلاف ته چې خزو موټونو ته ودرې دا هغه موټونه ډیر واغستل نو اکثریت وې دا به مشري اکثریت وې مشربي او قران وې نه وې پیغمبر وې نه وې کافرانو ایران والا دا غیبانه خزا حاکم شوا کسرا مړ شو نو هغه حاکم شوا نو نبی علیہ السلام له خبر راغی نبی علیہ السلام وی لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن هغه خل قوم کائن کی حق نه کامیابې دل نشي چې هغه چې کمدنو خزا مشرکا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلو ویلو نبی علیہ السلام الان هلکت الرجال اذا طاعت النساء درې ځله نبی علیہ السلام ویل په داغه موقع چې الان هلکت الرجال اذا طاعت النساء الان هلکت الرجال اذا طاعت النساء اوس سړی تبا شو اوس سړی هلاک شو اوس سړی تبا شو اوس سړی هلاک شو چې کله دې د خزه چې کمنو مشره شو نو دا قران کریم آداب خودل دي او دا فضیلت الله ورکړل دي نو خزه دا ځان نه نشي غوښتلې چې دا دې چې کمنو د سینټ مشره شي او مبارک شه وبما انفقوا من اموالهم او د دې وجنا چې لګي دی مالونه خپل فخذ خرچه دی کوي چې خرچه دی کوي نو خذ بوله خبره منی کنه او ځنه کان خذ چې سړی خیال ساتي نو خذ به دوه قسمه یو به تابعداري او بل بنا فرمانی چې سړی ورته دا خبره کوي نو ځنه به منی او ځنه به نه منی فصالحاتو او خیال ساتل کی د خپل ځان للغیب په وخت نشوال الخاون کی بما حفظ الله دیو جنا چې الله رب العزت خیال ساتل دی په خاوندانو دا خاوند دی یو قله ده نو چې الله رب العزت د خاوند دی د پاره قله کړی ده نو دا د خاوند خیال سکی او ساتي یا دیو جنا حفظ الله چې توفیق ورکړي الله دی لا ولاتی اوس د بد خود اصلاح چې کومه نه فرمانه ده دا چې ډایرکټ چې کمندونو کور ته مو رخصت وا د دینه نبی علیہ السلام وی خزه دو کاګی پختای په شانتی دي د دینه و فائدہ اخلي او په دې باندې کوګوالی دا پوره چې کمندونو نیږي کینا په پوره نیغه نو ماته به کی کسرها طلاقها ماته به کی نو دې سره با طریقه کې تدبیر قران کریم خیم واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانا چې تاسو یریږي د بد اخلاقه دا غینا فایذوهن نصیحت تو کوي ترغیب او ترهیب سره کار او کا پښتانه ډایرک لوړ تا کار لوړ نه کار لی قران کریم اصول لی فایذوهن تاسو نصیحت کوي دیتا واجروهن فی المزاج او جدا کې دی لرا د زائد اخلا ګولونا درم واضربوهن او ټکوي دی لرا وی ټکوي نبی علیہ السلام سره فرمایلی دی چې دا الله دا ویم دي دا وای ما په مخونو باندې په مخونو باندې مو وای نبی علیہ السلام د دینه منه فرمایلی دا د مخ د وهلو نه او دا سی وهل نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا چې دا غي یو اندام مات شي او یا چې کمنو باغې باندې داغ جوړ شي نو وهلی د شریعت مطابق تی اجازه تم الله ورکړه دی نبی علیہ السلام حدود کو دل دي نو واضربوهن وای دی لرا وای تکوي فاین طعنکم نو کستاسو خبره او من الله اوسنه سړی ناغا چې وبخړی په نس خبره خزه ته طبیعت خرابي خو یې را رخصتو مې نو چې دې درو واړو د اصلاح طریقه وا او په دې کې په یو طریقه باندې هغه سم شوا نو چې سم شوا نو اوس څه کمندنو د طلاق ولار مګورا طلاق د الله بدی شي فاین تانکم نو کوي منل تاسو عمل ټوي دیلر لار د طلاق ان الله کان علیا کبیره یقینا الله دې اوچ ذات اولوي فاین خفتم شقاق بینهما اوس نکیږي خزر یو وهلا او غلاړ چې کمنو پلار کرا کې ناستا خزه پلار کرا ناستا دا خاوند دلته دی دیم ځان ته پښتون وي هغه ځان ته پښتنه وي خاوند وي زور په سن زمر او چرای ولم او خزه وي ز په خپل نظم دی را شړلې ما ټکولې ما اوس کداغه شانت خبره پرتی نو خوروانه دروانی کی و نور ولاړنګ شي دا خبره خبروان شي نو اوس پس چل کیږي قران کریم په لسم ادب ذکر کړي چې روغ نو په ست طریقه وکوي ولې به تاسو کې خياران نشته د خزي والو د طرف نه د خزي سماما تر کاکا دی را پاسي او هغه چې کمندنو د سړی والا طرف ته هغه سړی کې چې کمندنو د سړی د خاون طرف ته تر ماما او کاکا نشته نه هغه دې رافاسی او هغه دې دا جوړو کی یعنی دریم ګړي دې د دواړو غاړو رافاسی او هغه دې چې کمونو صلح او کی روغ لیو کی بزینه دې راولي الکلا نو نه با خزه طرف ته ګو تراشی چې وای را پسې را اوستلې او نه به چې کمونو د الک طرف ته ګو تراشی چې را پسې د جرګې را اوستلې نو خود نو نو دواړه دی یو ځای شي نو په طریقه باندې وکارو شي قران څومره خپل معاشره جوړي خورمان نن د قران نه څوک خبر دي وائن خفتم شقاق بینهما او کېری یری دی تلا تاسو شقاق بینهما د مخالفت د بیان د دواړو نه فبسو حکمن نو مقرر کی تاسو یو فیصله کوونکې من علیه د ټبر د سړینا او بل یو فیصله کوونکې او خيار من اهلها د تبر د خزنا بل خزه طرفه کی ای یرید اسلام کدا دواړه د ګوتو والنو رواني نه کول ځنه مشری نه ځان لګوتی وي او چې جوړ نشي نه جوړ ته نه پری دي کله دې دواړو د جوړ اراده او په اخلاص پاتې دیو الله بر دې کور جوړ کی وایریدا اسلام کې اراده وا د دوالو مشرانو د روغ کوونکو یا ای یریدا نه خدا خان مراد دی ای یریدا اسلام کدواړو اراده کولا د جوړې یوفق الله بینهما الله و توفیق ورکی جوړ وراولی الله په منځ دې دواړو کې یقینا الله رب او خبردار وعبد الله ولا تشرکو شپاړسم حکم ذکر کړي شپارسم حکم العبادت لله وحده مخکې پنځل احکامات بیان کړل هغه کې او اشفقت علی الخلق په مخلوق باندې شفقت کول اوس شپارسم حکم دی تعظیم الخالق دا الله رب العزت تعظیم دا ټول قوانین دا په ځای کول او معاشره صرف د الله په قانون جوړول دا عبادت دی دا څه دی عبادت ته دا دی یو الله غلامی ده نو عبادت په صرف د الله ای یعنی معاشره چې جوړیږي عبادت کیږي معاشره د څه د پاره ده معاشره د دې مسلې د پاره ده چې توحید په کې ترقی سکی او کی راسنه چې معاشره جوړه کی او کېبل یو نټه پکې راولي چې ترقی وکړه دا ترقی نه دا ترقی د توحید مسله ده نو د توحید مسله او ذکر کوي واعبد الله عبادت کوي د یکي आवाज الله ولا تشرکو به شیئا ایصدار مو جوړوي دا الله سره ایز بلا ایصدار دلته کې شرک عبادت کې هم نه خود دلته کې شرک په قانون کې هم نه کنه مخکې د معاشري اصلاح نو د معاشري اصلاح چې دا دا به صرف د الله رب العزت په قانون باندې کیږي دا د بل چا په قانون باندې باندې کیږي نو ولا تشرکو به شیئا ایصدار مو جوړوي دا الله سره ایز وبالوالدین احسانان لس حقوق په دې حدیث کې آیات کې ذکر کړي دا الله د حق نورست نو حقوق نور ذکر کړي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره فصل کوي د مور او پلار په حکم کې استاد هم نه د مور او پلار په حکم کې د نبی علیہ السلام اخلاق لکه څنګه چې قانون پاتې شوی دی نو اخلاق د قران او د حدیث بالکل پاتې شوی دی هر چا نه تقریبا خدای مکه خو زنی یو داسې خوې منګه کو هغه خوې منګ صحیح طریقې سره کو چې کم زمونږ د جذبات او د خواهشات مطابق کی چې کم کې زمونږ جذبات ته ټیس رسیږي هغه اخلاق مونږ نه خپلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اکمل الايمان اکمل المؤمنین اخلاق ایمانا احسنهم اخلاقا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا په مسلمانانو کې په ایمان کې کامل سره کم یو دی چې داغه اخلاق بهتري دي نبی علیہ السلام وی خالق الناس بخلق حسن خلق سره خيسته طریقې سره اخلاق وکا نن چې کمندنو یو بل سره مسلمانان دارنګ کورونو کې کلی اخلاق چې کمندنو اړیر مفقود دي بلکې نش په اعتبار باندې دي صرف د خپل جذبات چې کمندنو تابعداري ده وابذل قربا طالبانو مولانو هم ختم شوی دي او بلوال د دنه ټول خلک زیاته کیله کوي د طالب نه کوي د مولا نه کوي د تبلیغی نه کوي که خور چې کمندونو ګیله کوي کمور ګیله کوي که خزه ګیله کوي نو دادا چې کمندونو د طالب مولا او د تبلیغی نه کوي دا میانو نو دومره نه د دین چې څومره ګیله کوي دومره چې کمندونو ځان کې دغه تکبر پکې وي غرور پکې وي او چا تخکته تل سر چې کمندونو داسې خبره لګه غونته کې خکته وړل دا په دکی اړوینه چې مشر خبرو کې دی ورته داسې جواب ګرځي چې اړو سوایا ما په کور کې چې کمندونو د دبا د اخلاقی وی په محله کې د دبا د اخلاقی وی ای چوک په چې کمندونو کم کم کسان وي چې هغه چرته د تعلیم مولا د اخلاق صفاتو کې ګینه نه کوي دا صفاتو مور چې کمندنه هغه طالب مولا نه تنګي او تبلیغی نه چې کمندنه مور تنګي ولې دا په قران او په حدیث او په روایتو کې نشته دی دیندار خلکو لا پکار دي چې هغه اخلاق استعمال کی چې هغه خود دعوتي د دین اخلاق چې کمندنه استعمالول دا خود دعوت ته ټول خلکو له دینه نو قران کریم پیغمبر علی السلام د اخلاق مستقل باب د قران او په حدیث کې خو مونږه صرف وایو او امیانو ته بیانو او ځانم تیر چې کمنو یستل دي چې دا مونږ لوم چې کمنو عملی کول پکار دي دا ځان ته متوجه کول پکار دي او په هر خوې کې د خلینا خبر را وباسي انو دا سوچ کوا چې دا د شریعت خلاف کوما او کله شریعت برابر کوما په دې ول ځان له باندې ګوري وي زداي ما زداي ما زداي ما کله ولا جرح نوم کیدی کله ولا غیرت نوم کیدی او کله ولا د حق بیان نوم کیدی او کله وې زه بهادر ما کله یو څو کله بل څو اخلاق ضروری سیز دی د دین د داعی لپاره خصوصا وابذل قربا او د خپل خپلوانو سره وابذل قربا د خپلوانو سره خصلو کوي تر ماما خره ټول سره خصلو کوي ولی اتاما د بلرو بچو سره والمساکین او د غریبانو سره والجار ذل قربا او گاونډي نږدې سره نږدې چې وره درته مخامخ ته وره در سره نږدې دی یا ذل قربا چې گاونډیم نه خپلوانوم نه رشتہ دار دی ذل قربا یادریم ذل قربا چې گاونډین دی او مسلمانان دی و به ذل قرب و جاول جار ذل قربا او گاونډي چې کمنو نږدې وال جار جنوبي او گاونډي لري لري چې چانه نه لري را یا چې کمنو رشتہ دار نه دی تر نه دی ماما نه دی خورای نه دی رشتہ دار نه دی یا جنوب چې کافر دی وصائب بالجم او ملګری دار خو ملګری دار سفر کې سړی روان نه په سیټ کې وسره ملګری ناشته دا نه چې ابل لګي او دا یو ناتوګلی چونډه راوالي دې ځای کې کیږي ابل له ولټه ورکی چې داسې کیلا او یا چې کمدنو ناصافای کې ورته کړکای کولاو کې درس کې د سره ملګری ناشته نو خپل وته موږ دا چې هغه غریب بیا لیکل نشي کولای چې تو ته الله لا چې کمونو پلانېږي او وګديږي وتا چې دی وته کمونو صاحب وته تانګو ما نو دا تانګول مکو وصاحب بالجم او ملګری دا چې کمونو هغه خزوم دا هغه چې کمونو متانګو په معاشره کې ژوند ولې د سپوکاوه ما وصائب الجم عمل ګردار کو وابن السبيل او مسافر مسافر اسیم مسافر چې په لار روان نه او په راغله وي نو ډوړای چای بستری فکر ولا وکا او خصوصا چې بیا د دین د بار مسافر شوی دی طالب العلم نه او یا چې کمدنو مجاهد دی غازی دی تبلیغی دی بستر راغسته دا دا د الله د دین مسافر دی نو د دوه ډیر خیال ساده کنه دی خدای الله په دین مسافر شوی دی نو وابن السبیل مسافر خیال چې کمدنو هغه وساته وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان دی ورله سونه تاسو نو دوی کې اول غلامان دي نو غلامانو نو رستو نو کران دي دی آلمار دی نیوله ده سیندونه ده چې ګینی په جان کې نیوله ده دا غریب چې کم دنو دا هم انسان دی ان چې هغه چرته معمولی غون تکي وشي اده وته ډډه لګولې دا ورشه هغه چې کوم نه راواله ورشه هغه راواله نه په اخلاقی دی اړمان سره مکو هم انسان دی لګون ته کې وستا چې کوم نه غالي کنه یا نو کړ دې دې انو باز غریب چې کوم نه ډډه والو تنه پرې دي شابه دی په لز غلاوا شابه دی په لز غلاوا دی په لز غلاوا وما ملکت ایمانکم کی زناورم دی کور دی غوا ساتلې دا میخه ساتلې دا انو خیال ساتلو کوته کی دا نه چې شپای چې کمندونو خوري او بس نور چې کمندونو دا غي خیال نه ساتي او یا په غوا باندې سورلی کینو غوا خو خدای سورلې نه پیدا کړي چې توس په غوي باندې لګیا او په دې باندې چې کمندونو سواريږي دا خدای دې له خونې پیدا کړی یا بيزره ساتلې دا چرګان دې ساتلې دي نو بيزو د چرګانو چې کمنو خیال وساته قران کریم د چا حق پر خدای را وی قران کریم او اسلام کې حقوق نشته لري او موږ نوې تنظیم جوړو هیومن رائټس او موږ چې کمنو ان سی ډي جوړو حقوق بشري چې کمنو د هغه خیال ساتو سبب حقوق بشري خیال ساتي دا په افغانستان کې چې په ماشومان باندې په سپینګیرو باندې او په ګړو په بيزو باندې بمبارای کوي دا چې کمنو وجني دا د څنګه وړي دغه انسانان دي دا چې چې کمنو د غرزن اور دي دا څه شي دي ادا امریکای نه د وو دریابونو نور ستورازي او دې چې کمنو د حقوق بشري او خیال ساتمه او زه دا غیر لپاره تنظیم قائموما ان سی ایچ ډی قائموما هیومن رائټس قائموما او یا وی حقوق نسوا لپاره کار کوما تشدد کې خاتمه کعالمی دین ملاوما او دا چې کمندونو کله د صحابه خزه مشري کله د بل ځای یو چې کمندونو مشري دا لګیای او دا کو مونږه هغه کو ته قران لراشه د قران نه خبره ساته کمندونو صرف وقتی د اکسپورت په تعلیم باندې ښکاری او تا تش د انګريز غول کتلی دي ته قران نه څه خبرې چې قران کریم په ست طریقه حقوق بیان کړی دي و ما ملکت ايمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا دا خو د ما ملکت لفظي ترجمه ده اوس دا اوس که څوک چې دا تفسیرونه کې نشته نه خدان لره خپل کار دی هغه چې کمدنو مسلمانانو ته اوس په شپږو آیاتونو کې زورنه ورکی منافق سیاسي لیډر ته چې هغه په دې قانون باندې معاشره جوړولو ته نه پریدي بیا په دوله سو آیاتونو کې بدره مولا ته هغه ته زورنه ورکی 3 دوی تین چې ډبل شي سود جوړ شي شپږ شپږ چې ډبل شي سود جوړ شي دولس دولس چې نیمه شي نسو شي شپږ شپږ چې نیمه شي نسو شي سمت الدرر کې چې ویلي دي بیت تضعیف او تنصیف دا مطلب دی زواجر دي فرق او ثلاثه او تا دریو فرق او تا مسلمانانو ته منافقانو ته اهل کتابو ته زورونه ور کوي خو په داسې طریقه باندې زورونه ور کوي چې د یو غړ ډبلای نو بل ته جوړیږي او یا چې د بارنه نیمه هغه بل ته کیږي جوړیږي دا ټکه د سراجایو او د صورت کې چې کم دنو احکام د میراثو نو د دې وجه نه شیخ قرآن رحم الله د سراجای راټکه دل تراوړو بالتزیف والتنصیف ناول زورن د دې ځای نه منافقانو ته ځنی ودای دې قوانینو باندې معاشره نه جوړي معاشره باندې جوړي ولې چې تو ته وای یارا زمونږ دماغ د دینه لګ تیر چتی وای سي تاسو ډیر بیکورډ زماني خبرې کوي تاسو ډیر جی رست مونږ بوزي تاسو مونږ ډیر رست بوزي او جی اوس هغه دور نه دی جی هغه دور نه دی جی اوس خلک ډیر اډوانس دي ډیر مخ کې جتل دی دا تاسو چې کوم دنو ډیر پاتی په وخت کې دی او اوس دې دا هغه دور نه اوس خلک جی اکسپورت ته او دا کمپیوټرایز او دا جی لکه سیوا دا جی ازونه دی او دا دی او هغه دی په خواجی سادهګي و او بس لنګ بواله وو بس په دا سان سر لیبو او د لوړو جنگ بو جی اوس جی هغه خبرې نشته الله رب العزت وی دا کم لوی مار دوزمار چې دی د خدای نه دی خور دا چې لوی کوي او دوزی وی او دا الله د احکاماتو نه سټو واسي د الله ډیر بدی شي چې دا الله بدی شي به عذاب به پری دي الله به عذاب نه پری دا الله به معنا ده کنه لوی شونتیا سره دا الله په احکاماتو معاشره نه جوړول ويكتمون ما تاهم الله من فضله او پټي دی هغه چور کړی دا الله یعنی فضل دا الله دا الله فضل پټي الله ولدا قانون ورکړل نه پاکستانیانو پټي کنه څومره خپل قانون خدای درکړل نو ولې پټه ظالما ويكتمون يا مسلمان ولې دا قانون پټای ولې دا معاشره پټای دا ملک کنه ټول دنیا ته یو خیا ويكتمون ما تاهم الله ما معلوم نه او ما علم نه کنه ويكتمون ما او پټې دی هغه څه چې ورکړي دی الله دې لرا د فضل خپلنا دا سیاسي لیډر و چې قران کارن شي بیا زمونږ اخلاق کار شي نو یارا واتنا للکافرین عذاب موینا تیار کړل نه قدر الله او کافرانو لپاره عذاب شرمون کې د د الله د قانون باندې وتزان شرمېږي چې زه دا قانون نافذ کوم نو ځان وته شرمېږي سپخ کاری الله وی دې بدل د سپکو ما او کسان چې لګي خپل مارونه د پار د خودن د خلکو ولا یمنون بالله او ایمان راوړي په الله باندې او پر درسته باندې دا الله د پاره نه لګي ومن یکون شیطان نو د شیطان یار شو ومن یکون شیطان له قرینا فسا قرینا او چا چې شو شیطان د د پاره یار نو بار یار دی سم بد ملګری دی نو ناکار ملګری دی وما ظالم نو ستند برا ورزیدل په دی باندې ست تندر بوالیو وما ظالم تشی بو دی لرا کده ایمان راوړې په الله باندې او پر درستانه باندې او لګولې وې دا غنا چور کړی در الله یعنی دا قوانین جاری کړي کله دې د پاره چې کمندونو د مال او د بدن خرچه کېدلې ما د مال او بدن خرچه هم سوي کړه وي د چې کمونو په بینرو او په اوټونو باندې څومره خرچ کړي او د الله رب العزت د قانون لپاره اسانه خرچ نشي کولای فکان الله بما علما او دی الله په دې باندې پوهه ذات ان الله لا یظلم یقینا الله زیاته نه کی پشان دی او ذره وایم تکوا سنت یذایفا یوم یذیاد الذین کفروا فدا قرض باندې باندې زړه غواړي هغه کسان چې انکار کړل دي واسو رسول او نافرمانی کړل پیغمبر کفرو چې دا قوانین یو نه منل چې نه منو موږ دا قوانین موږ له لاړ میکاله نظام کافی دی او موږ لا جمهوریت نظام پورا دی موږ دا قوانینو ته اجازه نشته مې کو نمبر رسم موږ لا خپل تعزیرات هندو پاکستان سے والله برتانوی کوټ پورا دی دې ته زمونږه اجازه نشته کفرو واسو الرسول دیم قسم هغه دی واسو الرسول چې رجمنو قران خسته قانون دی زبردست قانون دی چې قران خصو کوج زمونږه مجبوری ده عملی کوي نه واسو الرسولانه فرمانی کړ پیغمبر لو تسوا بهم الارض ارمان چې واره کړی شي بدی باندې د اسمکا یعنی بس اسمکه سره اسمکه شي او نو پټې دي دا الله نه یو بیان دا الله نه وې خبر بیان شي پټولې اے ایماندارو احکامات بیان شو نو اوس مسلمان ته وی ویښ شه بهادر شه ته تیقظ ضرورت ته کافران منافقان اهل کتاب هغه ستاد لاسونه قران علی ستاد ځړنه قران اخلي هغه چې کمندونو تاسو دین نه غافل کړي خبردار غافل نشي د دین نه او ویښ او بهادر شه اے ایماندارو لا تقربوا الصلاة من ذکی ایمان تتا وانتم سکارا او شیا تاسو بیوشا حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې پوه شي تاسو په هغه باندې چې وایي دا چې څه په دې باندې خو پوه شي کنه اسنه چې ځان ته خیریو کی او ځان ته چې کمونو په دعا وکي حتا تعالی ما تقولون نو یو مونږ یو رکن دی ناغیر چې کمونو بیداری په کار وا نو سالم دین نه غفلت څنګه جایز شو چې نن مونږ ټول دین نه چې کمونو غفلت کړل او ټول دین را نه چې کمونو هغه واغستو او مونږ ته نه غافل پراتی یو الم ترى الى الذين ویښه مسلمانانه مخکې سیاسي لیډرانو ته زور نه وا اوس چې کمنو په دوله سو آیاتونو کې علما یې سو ته زور نه ور کوي چې دا يهوديان چې دي نو دا ستاسو معاشري نوم خلاف دي لکه د عقیدین استا خلاف وو د رسالت د پیغمبر نسو خلاف وو نو دغه شان د معاشري نوم څه دي خلاف یو دی نه غواړي چې ته چې کمندونو په دې قوانینو معاشره جوړه کې نو خبردار هغه ته زورن ورکی او مسلمانانو ته بیداری عالم ترا ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آی فکر نه کړه کسانو ته چورکړه شو د کتاب سی برخه د کتاب نصیبا من الكتاب سلوک وانت کی برخه چانه د کتاب نه نو والله اعلم بیادائکم الله الله تمالو می دشمنان تاسو وکفا بالله ولیا یرجی دا خو شپږ تلويخ ملکونه دي او دا خو ټول دنیا دا مونږ باندې څنګه خلاف کوو او څنګه وایو چې تاسو سره زمونږ بایکاټ یو کفا بالله ولیا وکفا بالله نصيرا پورا دی الله دوست او پورا دی الله بچون کې دا غینه ولې الله بچي من الذين عادوا بل زورنا دا دومره بیکار دي چې په خپل وخت کې الله قانون نه منل چې دوی هغه خپل تورات نه منل مستغفر وسومني من الذين عادوا دا کسان چې ودیان دي یعرفون الکلمه موازی یحرفون الکلمه موازی بدلی دی خبر دا الله د خپل ځایونه او وای دی وامورې دلو وا سینا نا فرمانی مکړه یهودم د غالو نن مسلمانانو هم د غال لنو او ریه خلک په یو یو ری په بل وباسي واسما غیر مسمع یو معنا واسما غیر مسمعين يهود مخک مغویلو په سورۃ سورۃ البقره کې راینا سره چې يهود په دوه مخې ټکی ویلو دا څه غونډ ټکی ویل مخک مغویلو لکه ته یو چشمو والا توای چې وی الله دې چشمو نخلاص کا دا دوه مخې ټکی دې سم دوا وتاو کړه نو دوا مخی ټکی به یهود ویل نو د دې یو سم به خود دې ټکی او بل غلط مخی وو چې سم مخ شي نو ګوره دوره خپل ټکی دی واسما غیر مسمعين واور زمون خبره غیر مسمعين ندی اورل شوی تا دغ بد خبره الله دې د بد خبرې دا اورې دون او ساته خدای دې غوګونه د بد اورې دون او ساته الله دې د توت باد او ساته سورہ خلق زمون خبر اورا مونږ ته لګه توجه وکړو بدی هونو وراینا او راینا لیم بیل سنتین په تاول د جب باندې هغه کې موږ وضاحت کړو وطانن فی الدین او وای دې اعتراض تاسو ژوند په نظام کې په قران باندې اعتراضونه کوي او په دین باندې اعتراضونه کوي نه تاسو وطوانا فی الدین او هغه وی اعتراضونه په دین کې په قران باندې اعتراض کوي وای دا وی یو خدای دوه خدای چې کمندونو د یو سړي په گواهی کې برابر کړی دي او موږ خو پیش دي کړی دا دا اعتراض نه دی قران سود آرام کړل او سود خو یو طرف یافته شکل له اوس نیو شکلونه راوتلی دي نه دا وی چې کمندونو قران آرام کړی دی قران جواری آرام کړی دا او دا استاد کې سټین چې کمندونو لکه ډبل شاه چې خلک کولی دي نو دا جواری وا او هغه چې کمندونو خلک رسول دي ټول نو دا چې کمندونو وی څنګه جواری آرام شو لوی میلی په لګي اعتراضونه به کې وي ګوره لاسونه وي کټ کوي او وي بورقي چې کمنو واچوي دا وي چې کمنو وي کوکا کولا بوتل د خزونه جوړی کړی دي او دا سو یې کله پردی په حکم اعتراض کله په بل حکم اعتراض کله په بل حکم اعتراض وطانن فی دین ولو انهم قالو او یقینا دی ویلې وی سامعنا اور زمونږه واسوانا او من لمونږه واسما اور انظرنا لحاظ کزمونږه لکان خیر الله نو دا بخو دی لرا او ډیر درست خبره ولکن لعنهم الله قلانت کړه په دی باندې الله د وجد کفر د دینا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي مگر ډیر معمولی یا ایو الذین اوتوا الکتاب ای ایا کسانو چې کتاب کو درکړی شوی تاسو له کتاب ایمان راوړی داوود ایمان راوړی بما باغسمانه نزلنا سر علی گلی منگا مصدقا لما معكم رشتیا کون کی دار جتا سر دی من قبل ان نتمسو جوان مخیر دینا چوار کوم مخونه تاسو خاړی کوم واری کو دې ځای کې شرک داو کنه چې مخکې چې کمندونو قانون الهي ذکر کو دا الله قانون ذکر کړ اصلاح د معاشري لپاره او هغه چې کمندونو په دې قوانینو معاشره نه جوړي او په خود ساخته طریقه معاشره سکی جوړي نو دا چې کمندونو شرک ته نو چې دا شرک چاو کړو الله یې معاف کړي زکه دې ځای کې دا راوړو دویم دام دی چې مخکې قران کریم داغه نظام دستوري بیان کو اوس یو سړی قران کریم سره بل یو کتاب شریکي قران کریم د چا صفت ته دا الله صفت ته الله سره په صفت کې صدر جوړول شرک دی دا الله صفات بل چاله ور کول شرک دی نو قران کریم په شان ته بل کتاب منل چې لکه دا قران کریم په ټکو کې ثواب دی نو بل یو کتاب داسې منل چې په ټکو کې سي ثواب قران کریم چې کوم دی نو هغه قانون د الله دی او څوک چې کمندونو د دې په ځای باندې بل قانون څه کوي منی او هغه د دې مقابله کې راوړي نو دام چې کمندونو شرک دی نو ځکه زورونه په شرک باندې ورکړه ان الله لا یغفر یشرک به یقین الله نبخی دا چې صدر نو کړی دا سره چې صدا جوړ کړی چې هغه سره او اغفر ما دون ذالک او بقي هغه چې علاوه دې نه دې پاره دا هغه چا چې را دیو کی وما یشرک بالله او اسوک دې صدا جوړ کړی الله سره نه یقینا جوړ کو په الله باندې دروغ لوی ګنا لوی چونکی دا زورن علماء او توا نو مولا چې کمندونو خبره لبیا دلیل جوړی خبره بیا برابرۍ دې وجوي فقد فرا اسم عظیمه یقینا جوړګو ګنا لوی وی تب په الله باندې ګنا لوی آی فکر دنه کړیا کسانو ته ځکونان بوسوم چې دای پاکي خپل ځانونه یعنی ځان پاک پاکي سره د شرکا سره د قانون د غیر الله نه او بیا ځان د سپین بازان وای بلکې الله پاکي هغه تعالی چې راځي کی او زیاته بونی چې په دې باندې معمولی وګورا کې به درون الله الکذب سرانګي جوړی چې کمنو په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا او پورا دې کمنو پورا دې دا چې کمنو دا دروغ ګناهکارا درد هلاکت نه پورا دې بل زورنا چې قرآنی قانون پرې خودو نو اتباع د جبت او طاغوت شروع کړه جبت او طاغوت په تیر روان شو چې د الله رب العزت سره یې صدر جوړول شروع کړل نو نجومیانو پسې ساحرانو پسې جادوګرو ترویتیانو پسې روان شو اي فکر دې نه کړی هغه کسانو ته او تو نصیب من الكتاب شور کړی شی دا تا برخه د کتاب نه ایمان راوړی بل جبت او طاغوت د جبت معنا مفسرین کوي کوړی او منتری او د طاغوت معنی کوي کاهنان او ترویتیان یعنی جبت هغه سیز دی هغه منتر و غیره چې دا ترویتیان جادوګر هغه منتر کم کوي هغه کرتبه چې دی هغه څه شي دی جبت او دا کون کې چې نه دا طاغوت دی دا کون کې چې نه دا طاغوت دی نو چې کوم غلط منتري دا سيزونه کوي نو دا کهانت نو دا جبت شو او طاغوت هغه کوم کې شو یا جبت معنی ساحر او طاغوت معنی شیطان یا د جبت معنی بوتان او د طاغوت چا کوم من جوران لاغي هغه له دعوت ورکاو داغي کوم نمائندگانو او کوم کسانو چې ځای په ځای وې داغي غوسنۍ جبه کې اډورټایزمنت کاو ناغه طاغوتان شو جبت او طاغوت د مکی د مکی مشرکانو د يهودو نه تاسو کو يهود راغلیو مکی ته او دا مکی والے پر اتیزول په مسلمانانو باندې راشي ورپسې سړی لږ غوند کې موټه کسان دي او بس ملک په مخه غسر خټه پیری کوي کنه نو دا يهوديان تلو مکه ته هغه مکه والے لګراتې زولو نو مکه مشرکان ورته ځنه مړه موږ تاسو خبرې نه منو تاسو هم د کتاب والے او هم د کتاب والے بیا به کوم دنو موږ په منځ کې او دل کې او شملې د اندوانې او بل سره خلک خو چلو موږ ته جوړ کړل دي تاسو یو بل سره خلګي خو سه مونږ بدل کې یو بل سره دیو ته وی ګور نه کنه مونږ ته سم خبره کو هغه وته یو استاد نور څه خبره نه کو خو زمونږ بال اړه سپاکیږي کنه چې مونږ دا داو منو لکه چې کینی تاسو د زړه نه وای چې تاسو زمونږ ولاد بابا ته سجده وکړي علي بوت تاسو کوي سجدا چې دې د سجدا او کې زمونږ د منجورانو ته نو بیا موږ ته پته ولګي چې کینی تاسو د سنه لګیایي د زړه او دویم نه موږ دی استفتاء باره کې تفوس کو فتوا درل کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں یہودیان ته وی چې چې علماء تاسو پویانی نو موږ تاسو نه مسئلې تفوس کو منګه ملمنو له ډوډۍ ورکو تاسو وګورئ سره خپل اکرام منګه وکړو بل دا چې زمونږه دا د کوندو روندو یتیمانانو د دې مونږ ډیر خیال ساتو زمونږه علاقایي چې کم دنو فلاحي وي انجیو تنظیمونه هم دي مونږ ډیر کارونه کو داسې کو داسې کو داسې کو او دیو سړی راشي او مونږ ټول متفق او متحد یو هغه زمونږه اتفاق سکی خرابوي تر درواره نه جدا کوي خورای د ماما نه سکی جدا کوي لور د مور نه جدا کوي زوی د پلار نه سکی جدا کوي از جتی پیمان وایا زمونږ دا طریقه خدا کنه دا طریقه خدا خدای بشي په تاسو بشي دوی وتوي نه نه تاسو ولکه تاسو دا دین خو ډیر مزیدار دی ډیر خلای تاسو ډیر خو چت خلک تاسو دا دین یاره دې زمونږه تسلی نه کیږي دې بوت ته سجده کوي حج تاسو تسلی کوي دز بوت ته سجده پرې وایي الله وي دا دا دا دا بوت ته سجده پروت دا دا سړی دا چې خبرې کوي دیو چې کمندونو لکه دا وایي چې زموږ معاشره سمونه دا يهودي دا يهودي ستا دشمن دی ستا پیغمبر دشمن دی د اسلام دشمن دی او تنن دا په لار باندې روان دا الله رب العزت په لیتای ذکر کوي اوس یو بدرغه مولای او بی دینه غونتای او څوک تاسو کی هر زمونږ علاقه کې خلک راوتل او بس قران مجید کی دا پیتقی دی پیتقی دی او پار چا باندې پتوی لګی جی پار چا پتوی لګی او جی بس داسری او غیر جی کلی کې خلک د وړلې کړل په یو جمعه کې چې د بس کیږي د بس مونږ کیږي او ځنې خلک واخد او بنديان او خدغه او چې دای رب لتیان دي او دې چې کومو شرکی خبرې خوري ګوره مسلمانانو ته مشرکان دي او بنديانو ته جرتا دا څنګه خلک ته هغه ورته جواب تحقیق نه کوي او د جواب کیولې کی او هو دا ډېر ناشور دی د هغه د پاره دا د خپل علاقې نه چې کوم نه وباسي دې ته پنځپریان ویل شي او دا د خپل علاقې نه ختم کړي دا مولا د يهودي په لار روان دی د لاغي په لار روان دی د دوره تحقیق نه کوي او دومره سوچ نه کوي په یو جماعت باندې چې کمونو فتوا لګي او تحقیق نه کوي دا سره غستلې کینی بغض او حسد کینی راغسته او بغض او حسد راغسته او د زونو د خلینا داسې کینی خبر راوځي چې حیران مشي وتا آی فکر دنه کړه کسانو ته او تو نصیب من الكتاب چور کړه شوی د تبرخه د کتاب نه ایمان راوړي دي او کوړو په منتر باندې او تواغوت په من جورانو باندې او بش کاهنانو ترویتیانو باندې او وی دی په حق دا کسانو کې چې انکار کړی دی ويقول للذین او وی دی په حق دا کسانو کې چې انکار کړی دی هاولای اهدا دا چې دي کنه دا کافران اهدا دا ډیر په سم دي دا کسانو نه چې ایمان راوړل په لار کې دا ډیر څه خلق دي دا کافران نه دی وی اوسم ځنې ځنې وی یره وی د مسلمانانو خدا امریکایان خري ستانه وایخینو ستاره بوایتی څنګه امریکایان خري یاره چې د امریکای روډونه دای صفای لکېلې پړچ په بالکل دا غټول لغه د کېلې پړچ لراړو دا غیر ربي حیاتوب ته نګوري چې د نسب نه معلوم مور او پلار په پنجو کې باندې هغه ته نګوري دا غیر عیوبات ته نګوري خودل چې کمنو یو لوټه غوړي په سکول کې ور کوي نه باندې چې کمنو دا گویا شوی د امریکای په تعریف باندې اولائک الذین لعنهم الله دا خلق چې نو پلانت کړی دی لره الله و مې یلان الله او سوچ پلانت کړی لره الله نو نو امید لره سوک مددگار هم لهم نصیب من الملک آشته دی لرا یسد اختیار نه د بادشاہ نه کله دې سي اختیار وې نو په دا کول کې لا سن الناس نقیرا نو ور کو دی خلق لرا معمولی د داغ د کجوري مرا پوښې ویم نو ور کو ان صحابو باندې څه شې سود ام یاسدون الناس بلکې دې کینه کې صحابه سره د مؤمنانو سره کینه کې علامات هم الله د وجه دینه چور کړی د الله دې لره د فضل خپلنا مؤمنانو له الله فضیلت ورکړ دی فقد اتنا علی ابراهیم بیا خدای سره هم حسد وکا یقینا ورکړم ابراهیم والو د کتاب او نبوت او پیغمبري او ورکړ مې دلاره بادشاہي لویا فامن منا منا به زنه دینا او چې ما راوړ په دې باندې زنه دینا او چې بند شو دینا وکفا به جهنم سایرا او پورا د جهنم ډډو ځکون کې ان الذين كفروا بیااتنا یاره ذکر کوي کیسه ختمي اکه سرمنی دی خو صفات به بدل شي یعنی په ور باندې وچی شي کولای شي نو الله رب العزت وی بیا به وترا تازه کما دا نه ګری چې نوې سرمنی وته واغستې نو سرمنو خو ګنا نه کړنو لیازوق العذاب د دې لپاره چې اوسګری سزا ذوق شي یعنی چې عادت کیږي به سره نه الله دې ټول مؤمنان مسلمانان مړو ژوندۍ د دوزخ نه وساتي نو دوزخ سره به سو کدت کیږي نه چې ګینې نه یو سخته سره سره د چینو آسان شي نو دوزخ کې عادت کېدل نشته ذوق ته سکلی او سکلی لیا ذوق العذاب دا چې اوسګي سزا لرا ان الله کان عزیزا حکیما یقین الله رسول او حکمت والا او کسان چې مان راوړل امنو چې وی من الله احکامات وعمل الصالحات او عمل کې نه کې دا په ملک کې جاری کړي د دې لپاره کوشش کوي کړهو کوي سانو کلوم جناتن یقینا چې دنه وکم دی لرا باغونو ته چې بای کی بالا نه دونو داغه نه سیندونه اولی خالدین فی ابدا همیشه وی دی همیشه پدې کې همیشه لهم فی ازواج مطهره دایله ربی پدې کې بیان پاک ساکي چې هغه هر سړی په ځان باندې جاری کول شي سره د دینا چې چا په مسلمانانو کې عمل نکو ناغه یې هم زورلو او چې چا چې کمدنو کم سیاسی لیډر او منافق هغه چې کمدنو کوشش ته دی کو چې دا قانون جاری نشي ناغه لم زور نه ورکړه او چې کم علمی طبقه ایجوکیټډ خلک پوهه خلک هغه خلاف کو نو هغه ته هم چې کمنو زور نه سکړي ورکړي آخر کې یاره بیان کړه او ور سره چې کم دنو بشارت او خوشحالي هغه خلکو ته چې غي منی او د عملی کوي د دې ځای نه دوی مې سره صورت شروع کړي او په دې دوی مې سره صورت کې اته احکامات هغه ذکر کړي هغه احکامات چې داغي په جاری کولو کې بادشاہ ته حاجتي نه هم چې دې ناغه تنویر دې په مخ کې باندې ټول احکامات نه دي خو نه هم چې دې ناغه ما بقایا دفات دي اولنې حصے سره متعلق دی نو دا قوانین ذکر کړي چې بادشاہ او دو خلکو ترمنځ شریک دي د بادشاہ او د رعایا او په منځ کې شریک دي بادشاہ به وتوي چې دا څه وکي او رعایا به مني نو بادشاہ به وایي ته او رعایا به مني سو نو هغه اته بنیادی تیږي ذکر کړي اته خبرې ذکر کړي چې هغه چې کمدنو عملی کول پکار دي اولنې حکم دا وتر یو سل سلور دیرشم نمبر آیات پوری بوزي اولنې حکم د اصلاح د معاشري او د ملک بالا سیاست چې مخ کې نچلی سیاست بیان شو لاندنې سیاست او سیاست بالا ذکر کیږي ایوان بالا وته وي کڅ شی وته وي ستر ایوان اوس د ستر ایوان بنیادی تیږي ذکر کیږي اولنې تیګه اولنې قانون هغه دالي چې بادشاہ او حاکم ذمہ داري حواله کوي عہدی حواله کوي نو دالي په اهلیت باندې ورکی په میرټ باندې دی ورکی په رشوتونو په نسبونو په دې باندې دی نه ورکی چې څوک غواړي اغل دی نه ورکی چې څوک ورپسې منډي وي اغل دی نه ورکی چې څوک ته ځان بچ کی او هغه اهل له سر ته رسول شي داغي ذمہواری هغه سر ته رسول شي علم ورسره همي نو اکا کس لدی سکی حواله کی او پرشوتونو باندې په پاکی بازو باندې او دارنګ چې کمندنو په وټونو باندې چې قیمتي وټ کا امیدوار امیدوار امیدوار به په خوا خزي وي انو امیدوار دا چې کمندنو امیدوارای باندې نه ورکی دا ولنې قانون چې کمندونو ذکر کوي ان الله یامرکم شان نزول ته وګورئ دا یوی کنجه واره کې نازل شوی دی او قران کریم چې کمندونو ټکی عام راوړل چې هر ته شامل شي کینه یو کنجی وا نبی علیہ السلام ته وی چې د چانه دی غست دو حق حقدار دی غل سکا ورکا او قران کریم ته کی عام راوړل کنجی بکیم نشته هیڅ شی بکیم نشته د دې لپاره چې دا قانون شي نو ادت انت عبد الامانات الى اهلها امانت اهل لور کا ان الله یامرکم یقین الله حکم کوي تاسو ته ان تو عبد الامانات الى اهلها دا چې ورکی تاسو ذمہ دارای الى اهلها حقدار دا غیتا چې کومه حقدار دی مدرس دی امامت دی وزارت دی دا چې سر ډاکټري دا انجینری دا هغه چاله ورکه چې هغه څه دی حقدار دی اوس چې کم دنو چې یو پوسټ راشي نو 500 درخواستونه شي راشي خو بیا چې کم 500 درخواستونو کې 250 کسان داسي چې هغه په زرو کې 250 نمبر یې غوښتي او پکې ځنې داسي چې هغه زرو کې 900 نمبر ته کړی اغستی خداغه چې چا 250 اغستی دي داغه درخواست ټیرونه دي او دومره تیز روان دي چې سوایا ما او دا غیبل درخواست غریب ته ټیرونه نشته نه پر دې ټوکرای کې شي وګورځيږي ان تو عبد الامانات الالیا دا چې تاسو والا کې ذمہ دار ہے حقدار دا غیتا الی اهل هی ویل دي الی طالب هی ویل دي ها نبی علیہ السلام له سره راغی وای ته موږ له سنو کریم کریم راکې شکر دې بلا او دې سره راغلی دي ولا ملکونه فتح شو نو موږ هم پکې یو ځای کې گورنران کا کنه یا د زکات ترمینان کا یا د سوکا موږ له هم پکې راکا کنه نبی علیہ السلام ورته وی چې کمی په مونږ کې غواړي نو مونږه غله نه ورکو چې کمی غواړي نو غله غله وی مونږ نه ورکو او نبی علیہ السلام عبدالرحمن ابن سمره ته وی یا ابا عبدالرحمن لا تسأل الاماره لا تسأل الاماره بادشاہي مو غواړه عہده مو غواړه فإنك إن أوتيت من غير مسألة أعنت عليها کبي د غفتو در د پزور درته حواله کړې شو نو الله به مدد کوي الله به مدد کوي او کنه تور په سیګرځي نو بیا وو ته حواله شي او سر ته به ونه راځي سر ته به ونه راځي نو الی اهل ای ویلی دی الی طالب ای ال امیدوار ته نه دی ویلی ان تو عبد الامانات وی جی دا چې کم تن د آیات وی کنه هغه دا نه وی چې زی نیمه زب کې نیم بای مونږ نه یو حقدار مونږ دا چې سر تر رسولې نشو بلکې پلان کې چې کمونه غډیر حقدار دی غلې سکی هغه وی الی اهلها زی حقدار ما او مال راکې امانت ته وی وټو امانت خو چا سړی سره سکړي ایخي دا چا یې دې مونږ سره اول تاسو خدا په کار دی دا مون سره چا دویمه خبره چې اوټ امانت دی نو امانت هر یو تن سره دی کړه دا تکسان سره دی دا خو چې کم دنو د ملک د سماولو خبرې دي سو وړې خبرې خدا نه دی یاره دا خو سالم ملک سمول دي نو چې زه زمیدار یم نو چې زمانه تاسو کې چې یاره چې څوک بچا کو نو زه به خود هغه سره یادوم چې هغه مال تماکو ګرانه یادوم به کبنه یادو او چې کم سره دکاندار دی او خود هغه سره یادې چې هغه بای د بزنس دغه چې کمندونو برکې او دا غي لډیره توجیه سکی چې کوم سړی چې کمندونو هغه ډاکټر دی هغه بر ډاکټر والو طرف ته میلان سکی کوي نو اوس په مونږه د چا په طبیعت باندې را دغه مشرت جوړو د زمیدارو په طبیعت جوړ کو کله دکاندارانو په طبیعت جوړ کو او کله بل چا په طبیعت جوړ کو دا موږ د چا په مزاج جوړ کو د هر چانه د حکومت په سمولو کې مشوره غوښتل دا حماقت دی د حکومت دا وړه خبره نه د دې لپاره اهل الحل والعقد دي چې کوم د بغض حسد د کینې د ځان ته د ترخص ویلو نه پاک او په قران او په سنت پوهه خلک او د دین عالمان چې هغه چې کمندونو وایي چې را د پلان کې چې کمندونو به ملک صحیح وچلی او قانون د اسلام په صحیح طریقې سره خدمت وکړي صحیح طریقې سره سو کی خدمت کی دا غي نه وتا پوس کای د هر کوجانه ته پوس سمانه لري هر سړی سره د امانت څه شي شو درې چې د هر سړی نشو او اولټ می ورک او اولټ می امانت شو اوس په کم دینو دا سړی په دې اولټ برس سکه لګ دا تاسو په کار دی دی اوس په دې باندې برا سکه هغه به پر کوم نظام نافذ کړي مون په شپږ شپې تکاله کې علما ولیدل نیکان هم ولیدل هغه لړل تکي او چې ال تلړل نو نامراد را واپس شو نامراد را واپس شو په دې اوټ الته د څه خدمت کیږي په کم وخت کې په دې باندې د دین خدمت شوه دی او په کم وخت کې په دې باندې چې کمنو د اسلام خدمت شوه دی او دی وی یو څو دا خواسي خلق لسترګي تورولي نظام جمهوری دی په جمهوریت باندې د اوټ باندې د جمهوریت تایید کیږي او الته په د انګریزي نظام تایید کیږي نظام اسلامی تایید پی نه کیږي نو دا ووټ لرګې دې د سره لرګې دې اور دې یو سړی وی لرګې را کوو په پکار دې نو هغه په ځان له ډوډۍ پخې او بل سړی دې وی اور را کلرګې می پکار دې او هغه په چې کم دنو مردار پخې یا د چابو شاړې تک دی دا چې کمی ګساړې تک دی دل اور ورکول جایز دی چې کله دا اوټ ته اوټ دا چې په اوسنی نظام کې استعماليږي دا د اسلام د سولو لپاره استعماليږي دا د اسلام د ترقۍ لپاره نه استعماليږي دا یو خبره ده دا موږ سره شپږ په تکاله نه دوکه کیږي او لا کیږي را سره او سم لا دوکه یو مونږه دا څه خبره ده دا موږ ځان له زړه خکو نه په دې سکیږي نه په څه شي دی او نه په پیوشي دا څه خبره ده نو اوټ دې ته په دې نظام کې امانت ویل دا حرام دي په دې نظام کې استعمالول حرام دي په دې باندې چې کم دنو د جمهوریت نظام تایید کیږي او دې باندې ټول د بی دینه تایید کیږي دا چې څه په ملک کې بی دیني کیږي او خوريږي په دې کې زما او ستا مکمل حصہ ده چې چا وټ ور کړی دی که په مدرسو بمبارای کیږي که علما شهیدان کیږي که طلبا شهیدان کیږي که عوام رونه شهیدان کیږي که په خلکو باندې ظلمونه کیږي د دې چې کمندونو ما او تاسو ذمہ دار یو دا چې کمندونو زمونږ په ووټ باندې خلک تللی او غي دې فیصله کوي د دې فیصله کی که کوم علماو دی اوټ ته امانت ویلی دي لوی لوی خلکو هغه اوټ ته امانت ویلی دي هغه صرف اوټ ته کتلی دي هغه جمهوریت نظام ته نه کتلی نفس اوټ چې دنه دا یو رائے ده د اوټ معنی چې کم ده نو دا رائے ده دا چې کمندونو رائے ده نو رائے صرف داغي حیثیت ویل دی دای نه دی ویلی چې په دې باندې ورپسې د صد سعید کیږي او د صد بار کیږي نو هغه مطلقاً ور تامانت نه دی ویلی صرف اور دی ویلی دی صرف اور بر او کته نه دی کتلی او کشیوم نو علما دي پیغمبران نه دي خطا شوی دي په دې نظام کې اوټ ته امانت ویل خیانت دی دې باندې ځان پوهه کول غواړي نو دا چې کمندنو په دې آیات په دې باندې پټ کول شان قوت الامانات الالیا او موږ لرا کوي او خلق ته څنګه وي وای دي قیامت کې بس وګوره دې پټوانو ته نو دې پټوانو ته وګوره قیامت کې دې 50 تر ځان سود دی دا دا به وي قیامت کې وچا سره ودرېږي بس وګوره جنو بچ چا له وټ ورکې نه سره ودرېږي جنو نو ځان نه کوم سره سود دې دې دې دې بیګیرو سره دای سره شرابیانو کبابیانو سره او کنه کانو عالمانو سره دې ځان ته دې چا سره دې په قیامت کې زو الګ دې تاسو کومه که زه تا سره ودرېږم نو ته به بیا دي چا سره ودرېږي خبره باندې زما پوه نه شوې که نه ته به دي بیا چا سره ودرېږي نه هغه بیا چاله ورکوي دلته ما ته وایي زمري له مور کو په خپل هلته چاله ورکوي زمري له نو ته خو به هلته هم بیا زمري سره ودرېږي یا به بل سره ودرېږي یا به بل سره او خیر دې دې لږ تپوس په کو درېم پوښت کې هغه به دي بیا چا سره ودرېږي ما پوره شوې کنه ابدی اوباما سره ودرېږي بوش سره ابدی ودرېږي وای زه په دې ټولو کې یو سره نه ودرېږم یو سره هم نه ودرېږم د قیامت پر ما یو تن سره نه ودرېږم چې کوم په جمهوریت کې شریک شوی دی یو تن سره د قیامت پر نه ودرېږم زه چې کم دنو خوار غریب لپنګ هغه سره چې الله د دین داعی د وسره سره ودرېږم هیڅ سره نو نو دا دا خبرې دي پاک د عوام چې کندنو دوکه کولو د پاره ځان کو یې کول پکار دي زه ګوره خو په هوش کې ها په جذباتو کې نه بګی تاسو وایي چې جذباتو خبرې کوي دا د جذباتو خبرې نه دي ان تو عبد الامانات الالها اصحاب الحل لقد بو څنګه معرفه کیږي راشه به معرفه کو خیری دا په دې نظام کې به ته معرفي کیږي خیری انقلاب انقلاب انقلاب ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چې حواله کی تاسو ورکه ما ذمہ دار خپل حقدار وتا و اذا حکمتم بین الناس او چې کله فیصله کوي تر خلکو ترمنځ فحکم ان تحکموا بالعدل الله حکم کوي تاسو ان فیصله کوي بالعدل په انصاف تحریک انصاف بالعدل بالعدل امام شافعی رحمه الله معنا کوي القرآن والسنه عدل قرآن او سنت ته شامی ډیر په خوا زمانہ کې یو سړی تیر شوی دی شامی ته هغه یو پیستا ده د خپل زمانه باره کوي من قال لامام زماننا هو عادل فهو کافر شامی وی چې زمون زمانه بادشاہ ته څوک عادل وي نو دا سړی مسلمان نه وي عادل هغه چاته وي چې په قران او په سنت رواني او زمونږ بادشاہان په قران او په سنت نه روان ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یره خو وسا چې سب څه زبردست سره دی ان دیتا د پینډای په خلاصه کې احکام سلطانیه وي احکام څه شي سلطانیه وایذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل او چر کله تاسو فیصله کوئ د خلکو ترمنځ نو فیصله وکړئ په انصاف ان الله نعم یذکم به یقینا الله خسته نصیحت کی تاسو په دی باندې نو اے مسلمانانو اول الله نصیحت پرېږدئ نن موږ الله نصیحت پرېخه ده کنه پرېخو ده مننه یا رسول زمون خبره پرې خو دې هم دې پرې خو دې هم دې ګناګار یو الله دې معاف کی او کپه دې بوز دلای کړه علامه مرګ راغی نو خدای شته که جواب ولور کو ان الله نعم یعزکم به یقین الله خسته نصیحت کی تاسو ته دې باندې ان الله کان بسمیان یقین الله دې اوریدون کې تباچا حکم اوری بصیر اوریدون کې دې د حق او درایاو درایاو ساعت او تابعداري ویني ایماندارو اطیع الله ور اطیع الرسول چې کله بادشاہان چې کمدنو د قران او سنت مطابق څه کوي فیصله کوي نو رعایا او ته وي اوس په تاسو څه کوي ګور اورته قران وی رعایا او ته اوس څه کوي معنی دا د اولنی حکم تتمات شروع شو سو اے ایماندارو اطیع الله تابعداریو کې د الله تابعداریو کې د پیغمبر واول الامر منکم او دا هغه خاوندانو د اختیار د تاسو نه چې هغه قران او سنت راغسته دي او هغه تحکیم کوي د قران او سنت د اپ کې حاکمانو سکی اول الامر نه مراد دغه دی بس اولو الامر ندقه مراد دي واول الامر منکم او فقهاتنا مراد دي واول الامر منکم فاین تنازعتم فی شین نو که تاسو اختلاف راغی په یو څه کې نو ول امر سره هم اختلاف راغی چې بادشاہ یو سوی الله الله دای توجه بادشاہ یو سوی او قران او سنت بل سوی اوس پتا څه څه کوي چیرې دی بادشاہ جی ویلی دی بس تاسو ویلی الله وی فردو ال الله والرسول دا چې کوم خبره کې بادشاہ سره اختلاف راغلی نو دا الله او پیغمبر ته واپس کړي یعنی دا الله او پیغمبر په خبره و فیصله فردو الی الله نو واپس کې دل را الله او پیغمبر ته کتا ایمان راړي په الله باندې او فرض رستانه باندې کالا او رستانه رزمنینو ذالک خیر و احسن تاویلا دا ډیر بهتر او خسته په انجام کې دې انجام ډیر مزیدار دی ظاهر کې خو به تکلیفي خو انجام مزیدار دی مونږ کوم